افمن کان علی بینتین نو آی هغه څوک چې وی هغه په ښکاره دلیل باندې یعنی نبی علیہ السلام او صحابه کرام او داغي متبعین دا تی مراد دی علی بینتین په ښکاره دلیل باندې من ربی د طرف پر رب ددنه په دې کې اشاره د دلیل عقلی ته و یتلوه شاهد منه و یتلوه دا د تلون نه ماخوذ دی ورپسې کېدل او مرګره کېدل تی مراد دی او مرګره وی د سره شاهدون گواه منه د الله تعالی طرف نه منه ضمیر الله تعالی ته راجع دی رب ته راجع دی تفسیر زاد المسیر وای دا په ځکه وایو چې ډیر اقوال لري په دې آیات کې بیا په هغه باندې نه پوهیږي خو هو ضمیر راجع دی رب ته چې مخکې ذکر شو الله تعالی ویتلوه شاهد منه نو مراد د دې شاهدون نو مراد قرآنی کریم دی چې هغه د الله تعالی طرف نه راغلی دی نو په هغې کې هم دا مسله توحید ذکر ده چې هغه دلیل وحی شو مار ته ویل علی بینه من ربه نه مراد دلیل عقلی دی نو ویتلوه او مرګره دی د دغه سره د څوک چې وی دلیل باندې دغه سره مرګره شاهدون گوا منه د الله تعالی طرف نه چې هغه قرآنی کریم دی او پاره کې دلیل وحی دی پاره کې دلیل وحی دی ومن قبل یو مخکره دی کتاب ومن قبل یو مخکره دی نه کتاب د موسی علی السلام اماما پیشوا و رحمتنا و رحمتو اولایک یؤمنون به نو دغه کسان ایمان لري پرې باندې اولایکا دغه مخکې کسان چې علا بینه من ربه دي د هغې سره دلیل دلایل موجود دي نبی علیه السلام او صحابه کرام نو هغه ایمان لري به پرې قرآن کریم باندې او مې یکپور به او چا چې کبر کړ الله تعالی له کتاب نه من الاحزاب من الاحزاب د مختلفو ډلو نه نو پن نار موعده اور دا غزه ده عذاب به راځي نو پلا تکون فی مریت منه تمکیږه په شک کې منه دا منه ضمیر راجع دی موعده ته الله تعالی چې دیو سره کم لوس کړی د عذاب نو ته په دغه عذاب کې شک مکوه نو مخکې یؤمنون به ضمیر قران کریم ته مې یکفر به ضمیر قران کریم ته او فی مریت منه دا ضمیر موعد ته راجع دی انه الحق من ربک یقینا دا حق دی تر په رب سره ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیاد د خلکو نه لا یؤمنون هغه ایمان نه لري ومن ازد ممن ابترا او څوک ظالم دی څوک دی لوی ظالم دا چانه په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي د قیامت یره ذکر کوي او دا متعلق دی ومن ازلمو دا متعلق دی د مخکې سره نو اولایک یؤمنون به د الله تعالی د کتاب په باره کې خلک دوه قسم دي یو هغه دي چې هغه په ایمان لري او دوی ممه یک پر به چې هغه باندې کوپر کوي نو من ازلمو اوس دا څوک دی لوی ظالم دا چا نه جوړی په الله تعالی باندې درو اولایک یعرضون علی ربهم دا کسان پیش وکړل شي خپل رب ته و یقول الاشهاد او وبوی گواهی ورکونکي ها اولا الذین دا هغه خلق دی کذبوا علی ربهم چې دروغ یې جوړ کړی په خپل رب باندې الا لعنت الله خبردار لعنت الله تعالی دی علی الظالمین په ظالمانو باندې اولایک یعرضون علی ربهم اولایک دا کسان چې په الله تعالی باندې دروغ جوړي نو دا به رب خپل ته پیش کړل شي و یقول الاشهاد دې کې د اشهاد نه مراد گواهی ورکوونکي د دې نه مراد څوک دي قران کریم دې نه ډک دی چې دا گواهی کوونکي څوک دي حاصل خلاصه دا غیدا ده ملائک د الله تعالی به گواهی وکي د الله تعالی پیغمبران به گواهی وکي دغسې موحدین د دې امت به ګواهي وکړي او دغسې د انسان اندامونه به ګواهي وکړي د مختلف آیاتونو د قرآن کریم کې ردی ذکر شوی دی و یقول الاشهاد او بو بوی گواهی ورکوونکي د الله تعالی ملائک هغه گواهی کوي چې دا قرآن حق دی دغه سی پیغمبران گواهی کوي موسی علی السلام عیسی علی السلام به گواهی کوي کنه دغه تورات او انجیل کې د قرآن ذکرو دغه سی د انسان د خپل لاسونو خپې به گواهی وکي چې هؤلاء الذین دا هغه خلق دي کذبوا علی ربهم چې دروغ جوړ کړی په خپل رب باندې علی ربهم شرک کاو او دا غي د نسبت دا د جواز نسبت کاو الله تعالی ته او قران کې مثلا نه او دیو په الله تعالی باندې پای کې دروغ جوړول دروغ جوړول په قران کریم کې تاسو ته ما بار بار دا ویل دي تحریف لفظی په قران کریم کې نشي کولای څوک انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون الله تعالی دې قران حفاظت کړی دی د علما په سینو کې او دغه سي په دې کتابت باندې په نسخو کې لیکل شوی دی او داغه سره سره الله تعالی دې حفاظت کړی دی قاریان په ځلونو کې نو دې کې دغه تغییر او تبدیل څوک نشي کولی ها پاتې شو په دې کې تحریف معنوي کوي خلک نو هغه په الله تعالی باندې دروغ جوړول دي په الله تعالی باندې دروغ جوړي اولایک یورزون علی ربهم در دغه په الله چې دروغ جوړي نو دا خلق په پیش کړل شي دغه ظالمان په الله تعالی باندې و رب ته په پیش کړل شي و یقول الاشهاد او به گواہی ورکون کې ها اولای الذین دغه خلق دي کذبوا علی ربهم چې دروغ ویلی په خپل رب باندې علی لعنت الله خبردار لعنت د الله تعالی دی علی الظالمین په ظالمانو باندې او ظالمان څوک دي الذين يسدون عن سبيل الله هغه کسان چې خلق منکې د دین د الله تعالی نه یسدون مخکې مې تبار بار ویلی په خپل منکیږي په قران کریم کې په اکثر ځایونو کې لازمی او متعدی دوه معنی صحیح دي کله په یو ځای کې خاص لازمی معنی مرادي نو کله به خاص متعدی معنی مرادی خو په عمومي ځایونو کې د قران کریم چې راغل دي نو لازمی او متعدی دواړه معنی مرادی یسدون عن سبیل الله خلق منه کوي د لارې د الله تعالی نه یا په خپل منه کیږي د دین د الله تعالی نه او ډیر خلق داسي چې د الله تعالی دین په خپل نه مني نو نور خلق هم ته منه کوي نو ډېر خلک کې دوانه دغه ذکر دا پکې جمع شوي دغه صفاتونه قباحتونه ويبغونها عوجا او لټۍ پای کې کوګواله د دې معنی مې ته هم بار بار کړی دي درې څلور معنی ذکر کړی دي علما خو یو معنی ويبغونها عوجا او لټۍ په دغه لار کې کوګواله د خلکو وزنونو کې د دغه لارې په باره کې شکوک او شبهات پیدا کوي یاره دا مړه حق په حق باندې نه دي دا خلک هلکه څنګه دی دا پوجان وجنی او دا خو کلمه وایه دا مونږ که څه بې کلمې یو دا مونږ چې دا وجنی که څه مونږ کلمه نه وایو خو ته زمانه ته پوزه کړه خلکو بزلونو کې شکوک شبهات ما چوه د دې جواب دا زه وجنم دا تحریک وجنی بل څوک نه وجنی او خبر مسلمانان به دا خبر شي ان شاء الله خوشخبری به تو وایو مختصر ډول باندې بیا به تفصيلات ورسته وایو په بیګا مرګرو کار کړی دی ډیر زبردست عجیبه کار کړی دی په موټر سایکل پر را پاسولې دی ماین بم او پاغي کې ډېر تبعی را پوجانو کړی ده نو دا خو زه واجنمه محمد خراسانی زمواري اغسته ده محمد خراسانی دا تحریک دی سید دا بل څوک نه دی نو ته اوس د خلکو په زلونو کې شکوک شبهات مه پیدا کوه چې دې پوجانو به خروجم نیولې وه او دی به خو تراویم کړی وي او دی به چیرې دی خو کلمه مې الله دای څنګه مړه کړله او دومره غټ به مې پرا پاسولی دی چې وزیر وزیر اعظم او دغه سی صدر د هغې مذمت بیان کړي چې دای خو ډېر ظلم زموږ سره وکړه اوس ته داسې ووایه ما ته رابطه وکړه چې هلکه دا ظلم هم ولې وکړه هغه سړی خو داسې وایي چې ظلم یې کړی زه ورته دې جواب درکم چې دا کلمه وایي بیا هم مرتد دی چې دا روژه نسی بیا هم مرتد دی چې بېګای تراوی کړي بیا هم مرتد دی ځکه مرتد خدای ته نه و چا ودا کارونه نه کوي بس د الله تعالی د یو حکم نه چې منکر شي وسغه ته مرتد وای زبر تاول د مرتد تعریف وکما دا غینه برتبات بیا هم چې اوس مرتد دی کنه ته وتوسوي نو ته وته بیا په خپل وی چې هم دا مرتد دی بالکل ويبغونها عوجا او لټي په دغه لار کې کوګواله نو په لار کې د ها ضمیر سبیل الله تراجی دی د الله تعالی د دین په باره کې د خلکو بدلون کې شکوک شبهات پیدا کوي ويبغونها عوجا او دوی معنی داره چې یبغونها عوجا دیو روان دی د لار نه په کږې لار باندې یو خو سمه لار ده کنه او دیو په کې کوګواله ګوري په هغې باندې روان دي دیو خو کاږه روان دي او هم بالآخرت هم کافرون او دیو په آخرت باندې خاص دیو انکار کوونکي دي د آخرت نه اولایک لا اولایک دا کسان اولایک دا کسان دغه بدمعشان او دغه ظالمان لم یکونو معجزینه مخکې د الله تعالی د لارې خبره وشوله او د سبیل الله معنی مرته بار بار کړی ده د الله تعالی دین نو لای کدا کسان چې د الله تعالی د دین نه انکار کوي د الله تعالی قانون او نظام نه مني لم یکون معجزین فی الارض لم یکونو ندی دیو معجزین چې بچ بشي په د الله تعالی د عذاب نه فل ارض فزمکه کې په ټول ازمکه کې د الله تعالی د عذاب نه دیو بچ نشي په کم دی باندې تاسو ګرځئ نو که خاردار سیم ولګوئ او که ډیورن کرخه دا دا پلانې ده دا پلانې ده نو په هر ځای کې وبتا باندې گزار کیږي د الله تعالی د عذاب نه تنشي بچ کېدلې او طالب سره وټوقې نه کې دې سره چې چا پنج وهلې دي الله تعالی غر کړی دی علما هغه واقعیا مرته ویلی و چې کله د ابرهه د ابرهه لخر چې پوجان توا شوله ابرهه څه کار کو هغه څه کړیو د الله تعالی کور ورانو څه د الله تعالی کور وراناو نو د الله تبارک تعالی کور چې ورانای نو دیو څه چل کړو اول په پا پاکستان کې جنگ د سنه شروع شو دی اول د لال مسجد د واقعیا نه شروع شوی دی لال مسجد یعنی سور جمعات چې هغه د په وینو باندې سور کړو په وینو باندې دیو سور ک هغه په بمانو باندې وال وځاو او جامع حفصه چې پای کې زمونږ استاد خويند میند مسلمانانی زنانوي د الله تعالی دین پای کې زده کاو نو هغه زنانه په یهود او پنوسارا باندې خرڅ کړلې او ډېرې پکې په شهادت باندې ورسولې او دا غي واقعیا د هیڅ چانه پټه نه ده د هیڅ چانه پټه نه ده ویډیوګانې وګورئ زمونږه د تحریک طالبان پاکستان د دیو دغه مردارۍ پکې راښکاره شوې دي چې کوم ځای کې دیو جماعتونه ویشتلې دي په سواد کې هغه مدرسې چې پای کې به وا اته سوه طالبانو سبق وایه نو په هغې کې بیا د پوجه دغه ولاړو ټینکونه پای کې ولاړو د پوجان په ګرځېدل په جماعتونو کې او د هغې سره سره د هغې نه د جنکو د جنکو کالجونه د هغې نه جوړ کړله د جنکو کالجونه د هغې نه جوړ کړي اولای کلم یکون معجزین نو ابرهه چې کله د بیت الله د ورانولو د پاره راغې نو الله تعالی په هغې باندې هغه واقعیا ورستو سورۃ الفیل کې وراشي په اخر اخر حصہ کې په اخر ځای کې وراشي خو لیکن په هغې کې علماو د تاریخ لیکلي دي ابو یکسوم په هغې کې یو کس و د ابرهه په فوج کې ابو یکسوم د هغې نوم هغه الله تعالی بچ که پاغي باندې تو تکر کی مزایل پر اپرې نه خو ده پاغي باندې پیدایي ونه شوله وای هغه لاړ او منډه وهلې او برهت د دغه ته ویرله خپل پارلمان ولا خلکو ته ویرله وای خلکو تباہ برباد شوله لاړل غرق شول پاغي باندې بمبارو شو ډیر خطرناک و غرق شول تباہ برباد شول غلاړ نو هغه دا خبره وکړه چې کله سر ته ورسوله پورا نو هغه پارلمان والا چې وکما طاغوتیان هغه په سبا باندې وي په هغه ګاډو باندې خو جیمرې وي او هغه چې دی خو داسې و چې هغه بکتربنو هغه څنګه خراب شول هغه ګاډي نو په څه شي باندې خراب شول نو یو توتکر کې د پاسه ګرځېده پې د پاسه وې دغسې څیزونه وې دغسې لاس یې ورته ونیوه وې دغسې څیزونه کله چې دا خبره وکړه نو یو غړځ یې د هغې نه پورته کړ په هغه ځای باندې هغه ویشت هغه هم چې دی مردار که په هغه ځای کې غر کې نو هغه پارلمان والا ته وښودله چې وګورئ داسې الله تعالی چې غرکوي نو داسې غرکوي اولایکه دغه پلیتان دغه دغه رزیلان او دغه د الله تعالی د کورونو ورانونکي او د خویندو میندو د حیا او د عزت چیرې ختمونکي لم یکونو معجزینه دغه نه بشي بچ کېدلی د الله تعالی د عذاب نه فل ارض پزما کې او مالهم او ما کان لهم او نه به د دې لپاره من دون الله سوا د الله تعالی نه من اولیاء دوستان یضاعف لهم العذاب د چن بار کړی شي د عذاب زیات کېدلی بشي د دې لپاره وخت په وخت باندې عذاب ما کانو یستطيعون سمع ځکه چې دیو طاقت نه لرلو السمع د حق د اورېدلو و ما کانو یبصرون او نه یې پرې سترګو باندې حق لیده غوږونه یې و غټ غټ پاڼور غوږونه یې و د غټ غټ غوږونه یې دي خولې کې نه د د خرغوږ هم را غوږونه شته دی خولې کې نه په هغې باندې چې د الله تعالی دین نه اورې نو په دا غوږونه باندې تندر لګې و ما کانو یبصرون سترګې شته دی لیکن په هغې باندې سترګې بې پټې دي حق نه ویني حق نه ویني حق نه ویني دا خبره اولئک الذین خسروا انفسهم دا کسان دي تاوان کې چول خپل ځانونه او ذل عنهم ما کان یفترون او رک بشیر دیو نه چې دیو دروغ جوړول ته دروغ جوړې په پلاني دی کې یو طالب ونی واغه نه سنت لري پلاني دی کې مو سره د انډیا اسلحه وریدله په دې باندې که څوک کافر کیږي چې دا پلاني پلاني ملک سره اسلحه ده نو دا سره ته وای چې د روس اسلحه خو بیا د هر کور کې د مسلمان پرته ده نو بیا واغه روسیان شولولیسه دا څه خبره ده داسې خو ستا د پوځیانو اسلحې زموږ سره نه دي ستا ستا د پوځ وردیان یې زموږ سره نه دي موږ خو سره پاکستان پوځیان نه یو خو دا اخیستي دي که نه ستانه وما کانو خسرون وزل عنهم ما کانو یبترون کومه چې تا اختراعي دلایل جوړ کړلي ځان نه نو قیامت کې ورنه داهر شي ته هغه دلیل زما د مرګ دپاره ووایه چې د الله په مخ کې بیا ویلی شي زما د مرګ د پاره دلیل وای زه ستا د مرګ د پاره دا دلیل وایم چې او یو کالو کې د الله تعالی نز... د الله تعالی نظام په پا پاکستان کې نشته رستا په کو پر باندې دا دلیل وایم ستا په کو پر باندې دا دلیل وایم چې ابل ور دا بل پی دا بل دی پاس ک چې د پاکستان په پا سودی نظام کې به شل شل فیصد شرح سود پغې کې وشو زیادت پغې کې وشو او تا دې لچره قانوني جواز دې دل ور کړی رستا مرګ ز په دی باندې وایم ستا مرګ په دې باندې زویم چې تا جماعتونه دی وران کړل مدرسې دی وران کړلې علما کرامو نه دی په ژوندې دی باندې سترګې ویستلې جبې دې تفریق کړلې درې په سبا نه وکړل زما سره خدا دلیل له او دا دلیل بزا د الله تعالی په مخ کې هم په قیامت کې دا دلیل بزا وایم تا د الله تعالی ټول نظام دی بدل کړی خو ته زما په مرګ باندې کم دلیل ته هغه دلیل وایا چې ته په قیامت کې د الله مخې ته ویلی شي هغه دلیل ته بیا وایه وضل عنهم ما كانوا يفترون دا اختراعي دلایل نه بری دغه مولیان بیا بچکی نه بری دغه امریکا او نه بری دغه روس او جاپان او نه بری دغه چین هغه چین خو لم ولاړه بل ورځ دغه کار دین وضل عنهم ما كانوا يفترون دغه ټول چې دا بچکول نه شي د الله تعالی د عذاب نه ورینه په دنیا کې بچکی او هم اق چې رسول الله درکړو او دغه جنگ بدر کې چې هغه شیطان ابلیس راغلو د سراقه ابن مالک په شکل باندې د دغه دغه د قبیله چې کم بادشاہ و دغه په شکل باندې چې راغله نو د اق شان د کیسو د لدرک مال د لدرک درک درک خې پیر کړلی او د مسلمانانو په جنگ باندې راو پاراولی ابل ور ته خبر او کړل چې روپۍ میرا کا واپس وسه غسود وسه ته ټینګ شه نو وزل عنهم ما كانوا يفترون دا حالت بری خرابیږي په دې باندې اوس هم سوچ وکوه اوس هم د سوچ ټیم دی د طالب سره نه کیږي په دې باندې ځان پوهه کا او دا خبره ته کوه مرګرو راته دغه ټکی وای چې په بارډر باندې کم نږدې مرګري دي نو هغه دا ټکی وای چې د وی وی شپې چې ته کم کارتوس ولې دا کمه درت درت او داری شروع کړی دی او کمه توفخانه ته ولې نو ذمه پاریږي او دویمه خبره دا ده چې که چرته دا هر ورځ په پاکستان کې دم د جنگ کېدل نو دومره کارتوستان نه نه ضایع کېدل لکه دا ته چې ته اوس ضایع کېته لږ سوچ پې وکړه دا کرنران نه غواړوي دا اقتصاد تاسو تباه که خدایم غر که تاسو ټول کارتوس ویشتله نو دا ته به جوړې صحیح ده ته جوړې خو دا ته دومره هم نشي جوړولې لکه دا ته چې څومره وې دومره نشي جوړولې صحیح ده نو وزل عنهم ما كانوا يفترون دا حالت به بیا نه اوس هم سوچ وکړه دا سوچ وخت سره شته دی نو کې دې شر دې مصیبت نه خلاص شي او کني نو طالب خو طالب څه لري طالب وای کور نه کور ده کور شته ده نشته ده خبره خلاص شوله په بستر شته ده بس نشته ده ونی لاندې سملم اوس دغه سره ته څه کېده دا ته نشي کوله طالب وای غوخه نه غوخه صاحب سي دي صاحب نه بس شوملې سي دي نه غنمو ډوډۍ نه بریانی ورجنشته ده بس سړه ډوډۍ سي ده دی باندې به کار وکم اوس د سره ته سکه ته وای چې زم رما طالب وای چې ز پرون مو شهید شوی خو چې یو کال مخکې شهید شوی خو اوس د سره سکه ده زه سره نه کیږي نو چې نه کیږي دینه قلاریږي دا شی دی ویل لري بس لار نو کا شرمېږي څه دغه ځان نه جوړ که خیر دی څه پرتوک ځان نه جوړ که چاته وایه خبره به وکړي د الله تعالی قانون به ناپیس کو بس خبره به خلاصه شي ته پکې موسېږه د الله تعالی دین ومنه او د الله تعالی قانون ته سرندر شه هغه ته تسلیم شه خبر وخلاص شي لا جرمه لا ډیر ډیر معنی په سرینو ذکر کړی دي تقریبا څلور پنځه معنی ذکر کړی دي خو د ټولو نه پکې اسانه معنی یو معنی لا په معنی لا لا جرمه په معنی د لا بد او لا محالته خامخه لا بد یعنی دا خبره ده یقیني چې انهم په آخرت هم الاخسرون دی په قیامت کې تاوانیان دي په دنیا کې هم تاواني شولې سوالګر نه جوړ شو نو په قیامت کې هم تاواني لا جرمه لا محالته لا بد خو دا لا بد معنا و دا مولوی صاحب بشان دي کنه کوي مولوی صاحب او دغه سي الله تعالی دې رحم وکي مونږ هم نه پويګو هغه هم دغه سي ونه وی لا نشتره اخلاصې بد نو بد هغه طالب ته وی چې لکه د لا معنی خوشواله چې نشتره اخلاصې وی دی بد معنی راته وکړه نو خو زر ته هم کنه چې لا نشتره اخلاصې بد نو بد کنه دغه معنی ده کنه نو بد بس دغه شو نو دې معنی لا جرمه لا بد لا بد معنی نشتر اخلاصه یعنی لا محاله ضروری خبره ده ده او دا یقینی خبره ده لا محاله دا ضروری خبره ده چې کومه ضروری خبره ده انهم په الاخرت دا بغیر د شک شو بینه خبره ده چې دیو تاوانیان دي دوی معنی علماء ذکر کړی ده چې دا لا په معنی ده دا لا راغلی دی لپاره د نفي د ګمان او دا بود د په معنا د حق سره ده نو دوی معنا به وکړو نورې معنی ډېر شی دي اوس دا دوه پوره دي نو یو معنا مې ته وکړه لا جرمه خامخه انهم فی الاخرته هم الاخسرون دی په قیامت کې هم تباہ و برباد دي دویم معنا لا جرمه لا نه دا خبره ده چې لکه سرنګي چې د خلکو ګمان دی د خلکو یې څنګه ګمان دی دغه سینه ده چې جماعتونه شهیدان کوا د مسلمانانو نه جبې پرې کوا مسلمانان چې په یهودو په نصاراو باندې خرڅوا او بیا چې بیا وسه چل کې بیا بم ته په جنتونه بم ټول ستای ځکه ملک ساتي نره ملک دی وساته غیرتی ملک دی وساته ستا په دې ملک کې سکیږي هغه دی وساته نو لا دا سینه ده لکه څنګه چې د خلکو ګمان دی جرمه په معنا د حق سره دی حق خبره یقیني ده ده چې انهم فی الاخرته هم الاخسرون دیو په آخرت کې تاوانیان دي دیو تبادی ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړی دی د الله تعالی په دین باندې د الله تعالی دین منل دی دا ټکی ولی وایو مخکې سبیل الله ذکر شوی دی کنه نو د سبیل الله معنا و دین نو امنو د الله تعالی دین منلې ده او عمل صالحات او عمل کړي په طریقه د پیغمبر باندې واخبتو الی ربهم واخبتو الی ربهم دغه لیکلي دي امام قرطبی رحمت الله علیه اخبتو الی ربهم اطاعوا واخلصوا د الله تعالی تابعداري کړې ده او دغه سي اخلاص په خپل اعمالو کې پیدا کړی دی اطاعوا واخلصوا ابن ابن کثیر رحمت الله علیه وی واخبتو الی ربهم اطمئنوا علی وعده د الله تعالی په وعده باندې اطمینان دی اطمئنوا علی وعده د الله تعالی په وعده باندې اطمینان دی او بل معنا ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دا خشعوا له الله تعالی الله تعالی ته عاجزی کړی دا الله تعالی ته ځان تسلیم کړی دی خشعو له تقریبا علماء ډیر معنی ذکر کړی دي صدور پنځه معنی ذکر کړی دي دغه خلاصه مرته ویرله اخبتو الی ربهم اطاعوا الی ربهم دویم معنی اخلصوا الی ربهم او دریم معنی اطمئن علی وعده د الله تعالی په وعده باندې بالکل اطمینان دی د زړه تسلی ده پی او سلورم معنی خشعو له الله تعالی ته عاجزی کړی ده اولایک اصحاب الجنه را کسان جنتیان دي هم فیها خالدون همیشه وي په جنت کې مثل الفریقین کل اعما والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون دوه ډلې مخکې بیان شولې یو چیرې منکرین د الله تعالی د دین او د الله تعالی د دین نه خلق خلق در من کونکي او دویم د الله تعالی د دین منونکي خلق دا دوه بیان شول وس الله تعالی ذکر کوي دا دوانه ډلې ګوره برابر نه دي سوچ او فکر پکې وکړي دا دوانه ډلې برابر نه دي د دغه کافرانو مرتدینو مثال په شان د ړندو باندې دی او د هغې مثال په شان د کڼو باندې دی چې ړانده دي حق نه ویني دغسې کاڼه دي حق نه ګوري حق نه اوري په خپلو غوږونو باندې حق نه اوري او دا مؤمنان مسلمانان چې دي هغه په شان د لیدونکي باندې دي دا غي سره دلیل لیدلې ده د الله تعالی کتاب راغسته لري او دا سي سميع دي اوریدون کې د الله تعالی کتاب چې اوریدلې ده مونږ ته په دې باندې اطمینان ده الله تعالی په کتاب باندې مثل الفریقین مثال د دې دوه ډلو د مخکې کم بیان شو کل اعما په شان د ړندو ول اصم او کون ول بصیر او سمیع دا کل اعما ول بصیر او کل اصم او سمیع دا سلسله دا دا دا بصیر لګی دا اعما سره کل اعما والبصیر او دا سمیع لګی دا الاصم سره نو کل اصم و سمیع نو معنی دا شوله دا اولنې ډلې مثال کل اعما والاصم اولنې ډله نه منون کیو نو دا غي مثال په شان دړندو باندې د سترګې شته دی خو لیکن په شان دړندو باندې دی لکه ړون سړی څه شي نه ویني نو دغه سیدیو مړاندري او دویم یو کون سړی د سناوري نو دیو خو کانه نه دی خو لیکن ځان په شان د کڼو باندې ګرځولې ده داسې لکه یو کون چی چې کونی ته وو ته زور आवाज کبیا به مونته وره خو ځان په زور باندې کون کی چې اودی خورایخ به کې ځان په زور باندې اودی کې بیا څنګه رايخه والبصير والسميع او دا دوی مډاله چې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات مخکې بیان شولم دی په شان د لیدون کې او په شان د اوریدون کې باندې دي نو سا الله تعالی وی هل یستویان مثلا آیا دا دوانه برابر دی په مثال کې د الله تعالی په نس باندې دا دوانه برابر نه دی نو فلا تذکرون تاسو نصیحت ورنه قبلوي بل یو خبره تراشی د دیو دا ګندګي ورخ کړه کی هل یستویان مثلا استفهام انکاری دی معنی دا شورج دا دوانه بالکل برابر نه دی دا دوانه بالکل برابر نه دی او جمهوریت وای اړاند کانه بيدینه او دینداره پیغمبران صحابه او زناکار شرابیان سیکان او هندوان دا په جمهوریت کې برابر دي لکه څرنګه چې د انډیا د د انډیا د سیک او د د دغه د هندو د هندو د هندو چې کم دغه دی د هغې په شناختي کارت باندې کم د انتخاب میلاویږي کم ووټ دی نو هغه یو لوی عالم او لوی چې د مسلمانانو یو ستر مشر چې دا دواړه برابر دي دا دواړه سری دا برابر دي په دغه کې په جمهوریت کې په انتخاباتو کې په وټونو کې الله تعالی بار بار دا ویلي دي ګوره زنانه او نارینه نه دي برابر دیوی برابر دی پوټ کې هغه یو شند کړي عالم او جاهل نه دي برابر هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون نو د عالم وټه او د جاهل وټ برابر دی دیوی دا برابر دی د بوش او د انډیا چې کوم مشر دی د هندوانو هغه او دغسې د روسیانو د جاپانیانو او د چینیانو او یو غټ عالم که پیغمبري یا یو بل چیرې صحابي نو یو ټول وټ برابر دی نو دا دا دا بل د کوپر دلیل بل دا شو جمهوریت ځکه باطل له چې پای کې دا خبره ده بس وټ چې انتخابات دی هغه بنا په اکثریت باندې بس نو الله تبارک تعالی په هغې باندې رد کوي ولقد ارسلنا نوحا الی قومه د دې ځای نه دویم باب شروع کیږي تر د یو سل یولسم آیات پورې په دې کې درې واقعات ذکر په دې کې اول درې واقعات په دې کې چې اول درې واقعات بیانېږي او دا تعلق ساتي د رد د شرک په عبادت سره او شپږم واقع په دې کې بیانېږي هغه هم د رد د شرک په عبادت سره تعلق ساتي څلورم او پنځم واقعیا به کې بیانېږي چې د هغې تعلق دی د رد شرک پر علم او د رد شرک پر تصرف سره نو دا شولې شپږ واقعیت اووم واقعیا د موسی علیه صلات وسلام هغه تعلق ساتي د دویمې دعوې د صورت سره چې تشجیع علی التبلیغ ده په په زلاورتیا باندې د الله تعالی دین ورسو لنډه خلاصه د حصے دا شوله د یو سل یو لسم آیات پورې دا بیانېږي او په دې کې و واقعیت پرې کې بیانېږي و واقعیت پرې کې بیانېږي اوله واقعیت د نوح علیه السلام تقریبا دا واقعیت لک سنه تغییر او تبدیل وبکی مخکې سوره اعراف کې بیان شوی دی سوره یونس کې بیا دغه سنه څه تفصیل بیان شو دې کې بیا بیانی تاسو ته ماویل بیا هم درازي سوره شعرا کې نور ډیر سورتون کې دا بیا هم راځي ولقد ارسلنا نوحا یقینا لګره موږ نوح علیه السلام الی قوم خپل قوم ته په عبارت کې تقدیر ده فقال لهم نو هغه ته ویل انی لکم نذیر مبین یقینا زه یاره درکوونکی یم تاسو ته ښکاره په څه باندې رالیږلی شوی یم الله تعبدو الا الله بیان کوم د دې خبرې چې بندګي مه کوئ د هیڅ چا سوا د الله تعالی نه د الله تعالی نه علاوه د بل چا مه منئ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم یقینا زه یریږم په تاسو باندې د عذاب دغه ورځې علیم درناک درناک درناک عذاب برته الله تعالی درکې دا علیم می بار بار ویل علیم او عظیم د چرشی یا صفت د عذاب د پاره یا صفت د یوم د پاره او جر پر اغله ده د دې در دی د یو من سره نږدې واقع شو ځکه پر کسر راغله نو مخکې مرته هم دا ویلو کم واقعیت چې الله تعالی ذکر کړی دی یو دعوت د پیغمبر دویم خلاف د قوم او دریم دغوی تبایی نو دا عموما تقریبا په واقعیت کې دا ذکر کی فقال الملأ الذين نويل غټانو کسانو کبر کړه من قومي دغه قوم نه ما نراک الا بشرا مثلنا اول انکار ته وځه الله پیغمبر یم ته زمون په شان د کې سړی ته څنګه پیغمبري ته زمون په شان د کې انسان یو ته ځان د پیغمبر یو دغه عجیب خبره کیته نو تاسو ته ما ویلو چې د انبیای علی صلوات والسلام نه چې انکار کړی دی نو داغي د انکار لپاره هغه غټه وجه دا ویل چې ته انساني ته انسان انسان نبی علیہ السلام ته دا خبره کوله و ما نراک تواکا الا الذين هم ارازلنا او نوی نو مونږه او مونږه نوی نو ته اتباعک هغه چې دا بيداری کړی جستا الا الذين مگر هغه کسان دي هم ارازلنا چې هغه په مونږ کې ذلیلان دي بعد یې رأی سرسری رای ولدي په په بی فکرۍ سره ته منلې هغوی یو خدا چې ته انساني ته ذات د څنګه پیغمبر وې او دویمه خبردار چې ستا کم خلق ته بیداری کړی ده نو هغه په من کې ذلیلان دي دیو ته ذلیل ولی ویل مفسرین لیکلی مخکې مم د تر دې خبره کړې و یعنی دا غریبانو نو دا خو مونږ کې ټول نه چیرې ذلیل خلق دی غریبانو ته سویل ذلیل ویل په حدیث کې مراغلی دی صحیح حدیث په حدیث ته هرقل کې راغلی دی چې د الله تعالی د پیغمبر مرګري چین او هغه اکثر غریبان خلک کی هغه اکثر غریبان خلک او دویم باد یا رأی دا سر صحیح رأی والدی د دیو د دیو ډور ډیر چره سوچ او فکر د دیو صحیح نه دی بس مړ چې سو کوته یو آیات وایو په هغه پسې ورپسې وای باد یا رأی د دیو چره د سی پورا فکر کار نه کیا خو بس چې سو کوته یو آیات وای اسی د خلک نن سبا سوی په تحریک پسې دا خبره کوي وای مړه اسی وای دیو چې د استشهادیانی وای اسی او ته جنتونه جوړ کیو شنه باغونه او ته جوړ کیو ور پسې پسې باد یې رأی سرسری رای والے دي او توای دا ستا نیکو ستا نیکونم دا خبره کړی و الملأ غټو خلکو غټانو خلکو مالدارانو خلکو او دغه سي ملأ حکومتي خلک سرکاري خلک جاگیردار خلک مالدار خلکو مخکې دا خبرې کړې په زرونو کاله مخکې د موسی علیه السلام د نوح علیه السلام مرګرو ته هم دا خبره کړې وي وای دا غریبان دي او دا چیرې مړه دومره دا په دې باندې نه پوهېږي که شران دي بس یو خبره ورته وکړه سادهګان دي بس خبره یې مني و چې ورځی پې ورځي پې بس دا خبره کوي درېیمه خبره هغوی دا وکړله وما نرا لکم علینا من فضل او نه وینو مونږ ستاسو دپاره علینا په خپل ځان باندې من فضل څه غوروالی تاسو خو زمونږ نه څه غوره خلک نه یئ بل نظنکم کاذبین بلکې ګمان کوو مونږ په تاسو باندې درو دروغجنو د دې څه معنی ده چې ما نرا لکم علینا من فضل ته وې زه پیغمبر یم نو زه خو ستانه مالدار یم ته څه زمانه غوره خو نه یې زه زه پیغمبر ولنه کیم چې ته پیغمبر بل نظنکم کاذبین بلکې ګمان کوم په تاسو باندې د دروغجنو چې تاسو دروغجن یې دا کوم خبرې تاسو کوئ دا دروغجن یې اوس د نوح علیه السلام جواب قال نویل نوح علیه السلام یا قوم یا قوم زما ارائیتم آیا فکر کړی تاسو آیا خبر یا دویم معنا خبر را کوي ماته ان كنت على بينه من ربي کزایم په ښکاره دلیل باندې طرف طرف خپلنا زما سره دلیل موجودی دلایل توحید د الله تعالی و آتانی رحمتا او راکړی الله تعالی ما تخپل خاص مهربانی د رحمت نمبر نبوت مراد ده او زه د الله تعالی طرف نه پیغمبر یم پیغمبر یم من عنده د الله تعالی طرف نه په عمیت علیکم او او پټه پاتې شوی دا خبره په تاسو باندې که زما زما سره په مسله توحید باندې ښکاره دلایل او زه د الله تعالی طرف نه پیغمبر هم یم او دا خبره بیا په تاسو باندې پټه پاتې شوی نو انلزمکموها وانتم لها کارهون نو آیا په زور باندې زه مناوهلی شم دا خبره به تاسو باندې وانتم لها کارهون او تاسو دا بده ګڼئ انلزمکموها دا ضمیر راجع دی د مخکې د بینتین او چې هغه نه مراد مسله توحید و چې په هغه باندې دلایل او رحمت تراجی په تعویل لکل واحدین سره هغه تراجی دی نو آیا زه په زور باندې مناوهل شم به تاسو باندې دغه خپل د الله تعالی د توحید او خپل پیغمبري ما سره خو دلیل موجود دی او زه د الله تعالی پیغمبر یم خو ستاسو دا په ځان باندې پټه پاتې کړې دا خبره چې نه د الله تعالی پیغمبر نو په زور خو زه ستاسو په ځل کې نشم درمنډلې دا خبره چې تاسو په زور باندې پوهه کوم اوس په دې باندې نه پوهیږئ ډیر خلک وایي مونږ په خبره نه پوهیږو الکه په پښتو خو پوهیږي کنه نظر ته پښتو کې لګیا ما چې دا کوي او دا مکوي دا جایز دی او دا ناجایز دی دا مکوي خدا خبره شو لکه نو اوس په زور خود سې نشي کېدلی چې خبره ویسی او په خولې کې ولخکته ورمنډي او زړه ته ورشي دا خو زه نشم کولی نوح علیه السلام ته وایي و یا قوم یا قوم زما دوه خبرې ورته وکړلې یو دا چې ګوره زه لالچي نه یم زما ستاسو نه څه تمه او لالچ نشته دی یوه خبره دویمه خبره او ته د هغې د خبرې جواب کوي ستا د مرګري غریبان دي عاجزان دي او دوی چې زړې زړې کپړې اغوستې دي پیزار هم صحیح نشته دی او دغه سجرې د خوراکونو هم صحیح ترتیب نشته ځای ځان له چېرته مزدوري وکړه او ځان نه روپۍ وګټئ نو نوح علی السلام دا غي جواب کیا ګوره دا د الله تعالی بندگان دي دا طالب جان دي در ځان نه وشړی نه دا وزن ترانیز دی کې او که چرته دا ما وشړل نو ګوره مخې ته قیامت را روان دی الله به ما زمانه ته پوس کې چې دا مرګری دي ځان نه ولی شړلیو نو په دې باندې ځان پوهه کیا هم دقه به مرګری کمانای او منای کنی نو بس دقه زماره پاره دا طالب جان زماره پاره صحیح دی نو دو مسلې ته د نوح علی السلام وای و یا قوم یا قوم از ما لا اسالکم علیه مالا زنه غواړم تاسو نه بری بیان باندې علیه د الله تعالی د توحید په بیان باندې د الله تعالی د دین په بیان باندې مالن صحیح ز مال د نه غواړم ان اجر الا علی الله نره بدله زمار دی بیان مگر په الله تعالی باندې دا مال به الله تعالی دی اجر او بدله راکړي وما انا بطارد الذين او زنه مشړون کړه کسانو امنو چې هغه ایمان راوړل دي انهم ملاق ربهم یقینا دی ملاقات کوون کې د خپل رب سره دی د خپل رب سره چې ملاقات کوون کړي نو لنډه دا چې دی د نوح علیه السلام دی قوم یو بل خبرم کړی و وای دا چې دا خبره کړی و چې دا او شړته نو زه نشم شړلې ځکه د الله سره مخامخ کیږم نو دغه لیکلی تفسیر روح المانی علامه علوسی رحمت الله علیه دیو بیا شکایت وکړي ما په خلاف باندې الله تعالی ته نو زه دا شړلې شم مخې ته قیامت را روان دي دا مؤمنان دي مسلمانان دي دا زنه شم شړلې ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زینما تاسو دراج تاسو داسې قومي تجهلون نه پوي کوي تاسو ډیر جاهلان یې نو دا آیات دلیل لې پرې باندې څوک چې مؤمنان مسلمانان د الله تعالی د دین دویا نون کی اغه ته خلق سپک ګوري نو دا لوی جاهل دی دا لوی قمقل او جاهل انسان دره نشته رچ د الله تعالی د دین بیانون کیته د الله تعالی د دین داعی ته او د هغې مرګرو ته خلک سپک ګوري د غریبۍ په وجه باندې چې دا غریب دی د ده کپړې زړې دي د ده پیزار زوړ دی په دې وجه باندې ته سپک ګوري نو د دې نه بل لوی جاهل نشته و یا قوم یا قوم زما مین سرنی من الله اوس دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي دویم جواب نوح علیه السلام دویم جواب ذکر ک که دا خلق ز که دا خلق زره خپل خوانه او شړمه دا غریبان عاجزان د طالبان زره خپل خوانه او شړمه نو که د الله تعالی عذاب راځي نو ما او بیا د الله تعالی د عذاب نه څوک بچ کی معنی دا چې څوک مې نشي بچ کولی نو ګوره په دې تمه نه شي د خپل مرګري به زه خپل خوانه وشړم دا به زما سره وي و یا قوم یا قوم زما مې ینصرني څوک دی چې بچ به کي ما دره من الله د عذاب د الله تعالی نه مې ینصرني من الله من عذاب الله د الله تعالی د عذاب نه ما څوک بچ کی ان طردتهم که زه وشړم دوی لره افلا تذکرون آیتاسو نصیحت نه اخلی په نوح علی السلام باندې ډېر اعتراضونه وکړل دا آیات په سورۃ الانعام کې ذکر شوی دی هم دغه سي نږدې نږدې الفاظ ولا اقول لكم عندي خزائن الله دا یو تویل لکه ته د الله تعالی پیغمبر سره سره خزانی نشته نو ما خور تر سیندی ویل چې زه الله یم مرته د اولوهیت داوانه د کړی بلکې ما دا ویلی زه پیغمبر یم نو پیغمبر سره خزانو اختیار نه دویم و استا سره که خزانی نشته رینو زه خو مونږ تر اوخه کنه ولا عالم الغیب زما سره د غیب علم هم نشته ری درته خزانی هم نشم در خودلې دا ته زنه شم کولای صحیح ده ولا اقول لكم او زنه متا است عندي خزائن الله چې ما سره اختیار د خزانو د الله تعالی دی ولا اعلم الغیب او زنه پویګم په غیب باندې ولا اقول او زنم تاسو ته انی ملک چې زه ملک یم ولا اقول او زنه یم للذین وباردا کسانو کې تز دری اعینکم چې سپکه غنی تاسو سترګې ستاسو سترګې چې دا کم زما مرګري سپک غنی او تاسو ته په سپک باندې ګورئ نو زه دا غو په واره کې دا ټکی مهم نه ویم لی یؤتیهم الله خیرا چې هیڅ چری ورنه کې الله تعالی غي ته خیر زر دا ټکی دا غي په واره کې نه بلکې الله تعالی باغی ته ډیر خیرونه ورکی الله تعالی به هغې ته ډېر زیات خیرونه ورکړي خیرا نه مراد په دې کې سره دیو به دا خبره کوله نوح علیه صلات وسلام ته وي و استاد چې دا کم مرګری دی استاد تابعداریه کړې ده نو دا اصل کې منافقت کړې ده په ظاهر باندې ستا مرګری دی خو لیکن پټه د زړه نه ته نه منلې دا خبره وکړه نو ای کافرانو زه د خپل مرګرو په باره کې دا نه وایم چې الله تعالی به دې ته خیر ورنکي څه ماره ده خیر مان تاسو ما وکړله اجر او ثواب او جنت یعنی معنی دا چې زما یقین دی چې دیو جنتیان دی الله تعالی به ته جنت ورکړي او که تاسو دا ګمان کوئ چې دیو اسې مرګرتیا کړې ده نو نه زه دغه نشم ویلی ولا اقول زه نه وایم للذین په پاره دا کسانو کې تزدري اعینکم چې سپکې ګڼي ستاسو سترګې لن یؤتیهم الله دا مقوله د قول الله زه نه وایم دا خبره چې هیڅ چرې به ورنه کوي ته الله تعالی خیرا خیر به ته الله تعالی ورنه کوي پیدې به ته ورنه کوي بلکې جنت به ته الله تعالی ورکوي الله اعلم بما فی انفسهم دی ویل چې ظاهري تابعداري کړې ده او دا اصل کې ستا خلاف دی پټ نو الله اعلم الله تعالی خپویږي بما پی انفسهم په هغه څه باندې چې د دوی په زړونو کې دي انی اذا لمن الظالمین کما د خپل مرګري او شړل نو په دغه وخت کې وزره ظالمانو نه یمه زه بیا ظالم شم په دې کې د خپل مرګري شړل نه شم دیو د الله تعالی دین منل او دا چې کوي دره کاپیرانو د هغه وخت نه دا خبره را روانه ده ستا په مرګرو باندې مم کله بدګماني دی پیدا کی کله به وای چې یاره مړه دا خواس ستا خوا دراغله اے ما ته ویلی ما ته رابطه کړی و اسی زتلې مو بیا چې سو وخت بعد به تزما په دې کې بدګمانیان په خپل مرګرو په خپل منځ کې د مشرانو په کشرانو باندې پیدا شي قالو نو ویل دی یا نوح اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام قد جادلتنا تا جګړه کو زمون سره په اکثر ته جلالنه نو جګړې دي زمون سره زیات کړلې دې ته جګړه ویرله د نصیحت خبرو ته څه ویرله وایي ته ته جګړه مارې نه پاغه باندې پتو لګوله نوح علیه الصلاۃ والسلام ته ته جګړه مارې نن سبا هم حق پرستو خلکو ته خلک سوی دا شریان دي فسادیان دي نو دا دغه پیو لګوله دا الله تعالی د دین بیانولو ته دهشتګردي او دې ته فساد وایي او دوی چې دا ټول ورځ لګیای او دا ګډې وډې وایه او کفریات او بيدینی کیا نو هغه ته دیو دغه نه وای خو لیکن کله چې مجاهد یو مسلمان خپل عقیده بیان کیو بیانو کی نو خلک بیا پاغي باندې را پاسی وای دی کدا چل شهر پرې کدا چل شهر قالو نو دی وای یا نوح یا نوح علی صلوات و سلام دغه خو تحریک طالبان پاکستان دغه د ډیرو ځایونو کې کم ځای کې چې اکثر د ماکې وشي په زیاتو ځایونو کې د ماکې په بازارونو کې یا په عام ولس باندې چې کړي دي نو دا پوجانو په خپلم کړلی طالبانو د بدنامولو لپاره دا کوي په ډیرو ځایونو کې داسې شوي دي او بیا طالبان بدنامي په دې باندې نو بیا چې ټولو دنیا میډیا په دې باندې ګرمه شي چې پلانې دا کار د شوی دی خو چې لال مسجد بمباریده نو بیا دغه مفتیان صاحبانو دا په کم ځای کې وبیا چې داسې چلو شو پلاني ځکه طالبان خو تحریک طالبان رسمي دغه شته دی هغه وایي دا مونږ کړی ده او دا مونږ نه راکړی چې چې کړی یې نو د چا نه هغه یریږي نه د ټولې دنیا نه نه یریږي وایي دا مونږ کړی دي او چې نه یې کړی نو په خپله تې وایي دا مونږ نه ده کړی د د د پردو خلکو هغه مرداری په ځان پسې مونږ نه شو دا کولی دا مونږ کړی ده نو نوح علیه السلام دا خبره وکړه نوح علیه السلام ته دا ویل تا په مونږ کې جګړه پیدا کړلې اختلاف دی پیدا کړ سړیا خصم دم پاکستانو او خلکو کې خمونځونه کول او خچره ارڅ برابر وسره ټول پوجان دی را لګډ وټل او کله په یو ذکر په بل ذکر نو ډیر جګړې در اپ کې پیدا کړلې پاتې نه بما توعدونه نو راوړه مونږ ته هغه څه چې مونږ ته یې ته مونږ یې عذاب تی مراد دی ان كنت من الصادقين کته رښتونه نه نو قال موسی علیہ نوح علیہ السلام ته انما یاتیکم به الله یقینا دغه عذاب برتر ولی الله تعالی ان شاء الله تعالی وړي و ما انتم بمعجزین او نه تاسو بچ کیدون کړه الله تعالی د عذاب نه و ما انتم بمعجزین یو بل معنا مې ته هم کړی و او ما انتم بمعجزین او نه تاسو کمزور کیون کې الله تعالی دره ک الله تعالی د عذاب درکې نو د الله تعالی کمزور کول تاسو نشئ چې الله تعالی نه ځان بچ کړئ ولا ينفعكم نصحي او بیا پیدا نور کې تاسو ته نصیحت زما ان اردت ان انصح لكم که زه غواړم چې نصیحت وکم تاسو ته ان کان الله یرید ک الله تعالی غواړي ای یغویکم د بیلاری کول تاسو وسیله خبره اومنئ وس دا وخت چې تاسو د نصیحت د قبول اورو دي که کله د الله تعالی عذاب راشي نو بیا په هغه وخت کې عزت زما نصیحت تاسو ته پیدا درکیا دویمه خبره ده که الله تعالی ستاسو هدایت نه غواړي نو زه تاسو په هدایت باندې نشم راوستلی هو ربکم دغه الله تعالی رب تاسو لري تاسو ته ما یو ټکی ویلو د پیغمبرانو په دعوت کې الله تعالی کلمه د رب غوړه کوي هو ربکم هغه ته تسلیم شي دغه خبره ومنئ په هغې کې ستاسو تربیت دی یعنی زه الله تعالی تاسو سره لېږلی یم نو زما په وجه باندې د خپل کتاب په وجه باندې الله تعالی ستاسو تربیت کوي تربیت دغه دی دا ومنئ و الیه ترجعون او خاص به دغه الله تعالی ته وروګرځولی شئ و الیه ترجعون الله تعالی ته به وروګرځولی شئ ام یقولون افتراه آیا دی وای چې دا د ځان نه جوړ کړی دا خبرې دا په بل بل دغه دا بل چې اعتراض پیدا په توې پیدا ولګوله وې تر ځان نه لګي قلو ته پیغمبر ان افتریته کدا ما رضان نه جوړ کړی په علی اجرامي نو زما په ذمہ باندې جرم کول دي خدا جرم ما کړی کنه ما ته سزا راکې په علی اجرامي د کې عبارت په حذف د مضاف سره دی اصل سره په علی اسم اجرامي زما د جرم ګنا په ما باندې ده زما د زما د جرم ګنا په ما باندې ده نو پای کې خاص سنشت لري کنه وانتم بریئون مما تجرمون او زه خلاص یم دغه جرمونه چې تاسو یې کوئ چې زه کوم جرم کوم نو تاسو د هغې نه خلاص یئ نه وانا بریون زه خلاص یم دغه جرمونه چې تاسو یې کوئ د دې بل جانب حذف دی وانتم بریئون عن اجرامی زه چې کم جرم کوم نو تاسو د هغې نه خلاص یئ او تاسو چې کم جرمونه کوئ نو زه د هغې نه خلاص یم زه چې کوم تاسو ته خلاص یئ تاسو چې کم کوئ زه ته خلاص یم نو دې دې پورې د نوح علیه السلام د دعوت خبر راغله او د هغې مخالفت راغی اوس د دې نه بعد ذکر کیږي د نوح علیه السلام بچاو او د هلاکت د قوم داغي او طریقه د طریقه د بچاو د قوم طریقه د بچاو د نوح علیه السلام او د هغې د مرګرو هغه بچکی چې کشته یې جوړه کړې وه